الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون تخویف اخروی د قیامت د عذاب نه يرول د قیامت د عذاب نه يرول یوم دا یوم که تاسو د غفور الرحیم سره ولګویم سیده الله تعالی چې دی پس د هر سنه چې تاسو کړی لغفور الرحیم هغه بخون کې او رحم کون کې دی الک کلا یوم تاتی هغه ورځ چرش یا دسی وکه چې دلته وته اوس کور رو باسه یوم رایات کې یو ورځ چې د قیامت ورځ ده رایات کې یو ورځ چې هغه د قیامت ورځ ده تاتی کل نفس را بشی هر بنی آدم تاتی کل نفس را بشی هر بنی آدم چې راشي د ار سړی به ټول فکر ځان ته چاته به وی نه ښه وی پلار به خپل کار کوي زوی به خپل کار کوي نور به خپل کار کوي تجادلو دا به جګړه کوي کوشش به کوي عن نفسها د خپل ځان نه د خپل ځان د طرف نه به دا کوشش کوي او جګړه به کوي چې زه ځان خلاص کم بل بکیږي را بشي هر یو نفس او دا به جګړه کوي او کوشش به کوي عن نفسها د طرفه د خپل ځان نه یو ځل حضرت عمر صاحب ناست دی صحابم ناستی تابعینم ناستی د يهودو یو عالم دی بیا مسلمان شوه دی کعب اخبار کعب اخبار ته حضرت عمر وای الکه دا زونم لک سخ شوی دی خو وفنا د سې د یری مسلې راته لک بیان کا حضرت کعب وته وی حضرت لوی بیان وته کوي وی حضرت په په قیامت کې به یو داسې وخت راشي په بنی آدم چې که یو سړی هغه سره د اویاو پیغمبرانو عمل وي او دی میدان حشر ته راشي په ده باندې به داسې وخت راشي چې د خپل ځان غم به یې ورسره او د بل چا غم به ورسره دا نه وي نو وایي هر سړی به د خپل ځان طرف نه کوشش کوي وتوفا کل نفس او پوره پوره به ورکړي شي هر یو نفس ته وتوفا او پورا پورا به ورکړی شي کل نفس هر یو نفس تما بدله د هغه عمل عملت چې دی نفس کړی وي ما بدله د هغه عمل عملت چې دی نفس کړی وهم لا یظلمون او دا غوی سره به ظلم نکړی شي چې چا لږ عمل کړی وي ډیر عمل کړی د تمام اعمالو بدله به ته ورکړي شي بیا د تخویف دنیوي یو مثال د تخویف اخروی دنیوي مثال یو واقع بیانوي کله نا کله د بدعملو د وجې نه الله په دنیا کې هم په خلکو سختۍ راولي ښه د بدعملو د وجې نه الله پاک بدامني په دنیا کې هم راولي وضرب الله مثلا بیان کړی دی الله زمونږ او ستاسو د پاره یو مثال قریتا یو کلی الله مقرر کړی دی بیان کړی دی زمونږ د پاره یو مثال قریتا یو کلی کانت آمنتن چې و دا کلی په امن که د دې کلی نه مراد مکه والی هم صحیح ده او که د دې کلی نه بل کلی والی هم صحیح ده چې مکه کې والی هم صحیح ده مکه ته وګورئ څومره امن و پکې او څومره د الله نعمتونه پې د هر طرف نه را روانو خو چې دوی کله د رسول الله خلاف وکړو او د دین خلاف یې وکړو نو رسول الله ورته خیرې کوي وایي خدای عذاب په دوی راولي او داسې عذاب پرې راولي چې اووه کاله سخت لکه د یوسف علیه السلام چې هغه اووه کاله سخت و دا پرې راولي د رسول الله خیرې وي چې دلته په دوی قات راغی او په اطرافو کې چې کم کافرانو دوی له بغلې راتلې د رسول الله د وجه نه هغوی هغه غلې بند کړې نو په دوی باندې د اووه کاله دا لوږې او تندې درته به راشي په ډیرانونو به ګرځېدل دا د اوښانو څرمنې نه دي دا به یې راغشتې د اوښانو دا دغه نه دي ویښته دا به یې راغشتل او په وینو کې به یې سره ولړل او دا به یې خولې ته اچولو دا به یې جویل دا مردارې دا به یې راغشتل چې دا ښه تنګ شو نو مشران یې لاړل رسول الله ته اوس پوهیږي وی حضرت که بد عمله یو نو منګه سړی بد عمله یو که ناروا کو نو سړی کو نو زمون خزو حسنی دی کړي ماشومان نه دی کړي زمون خزو ماشومان د لوګي نمرې تا وته خیری کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا دعا وکړه چې دعا یې وته وکړه الله په بارانونه مو کړو د اطرافونه په الله په غلیم را کوله وکړي نو بیان کړی دی الله یو مثال زمونږ او ستاسو د پاره قریت ان یو کلی کانت امنت ان چې و دا کلی په امن او مطمئنتا برقرارو دا هر طرف نه دا بارونه بارونه د وخانو دا خوراکونه او میوه دا براتلل نو دی خلکو څه چلو کو فکفرت بانعم الله نو دی خلکو کفر وک په نعمتونو د الله د الله په نعمتونو باندې کفر وک او د مکه خلکو د پاره لوی نعمت سو پیغمبر داغه پیغمبر ناشکری وکړه فاساقها الله نو اوسک الله پدی کلی فاساقها الله نو اوسک الله پدی کلی لباس الجوع جامع د لوګي والخوف یو د یری یو طرف ته پیو لوګ رااله اووه کاله او بل طرف ته په یره رالله چې خدای خیر وکي چرته د پیغمبر دستې په موږ باندې حمله ونکي اسلامی دستې او فوجونه په موږ باندې حمله ونکي فازاقها الله نو اوسک الله په دې کلی والا لباس الجوع جامع د لوګي والخوف او د یری دا یره نه ده او لوګه د دې یری د وجه او د لوګي د وجه چې د انسان کم حالت شي د دې حالت مثال ورکه د جامو سره لکه څنګه چې جامې تاسو واچوي نو په ټول بدن ګیرو کی او ښکاری دقه سه په دوی باندې دی لوګي او دی یره د سه ګیره کړی و لکه دا جامې چې په سړی باندې دغه وکي ګیره او دا ولی بما کانو یصنعون په سبب داغه کارونو چې هغوی کوله نو اونې و دوی له عذاب وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي وو د سورې نحل د سر نه تاسو شروع کړی ده تر دې ځای پورې لیکي لاندې چې یو سل دیارلس آیاتونه شو او په دې کې د الله د قدرتونو چې د هر یو سیز الله مالک دی خالق دی دا ټول بیان وشو نو اوس دته یو اهمه مسله کوي هغه دا کوي چې الکه د ځان حلالول مکوي ښه او د ځان حرامول مکوي حلالول او حرامول ګوره دا د خالق کار دی هغه به حلالول کوي هغه به حرامول کوي ما او تعالی اختیار نشته فکلو خورئ تاسو مما د هغې نه رزقکم الله چې درکړی دی الله تاسو له حلالا په داسې حال کې چې حلالي طیبا پاکي د دې وجه نه حلال شی په ځان مه حراموي دا تکړه توب نه دی چې سړی خوراک کم کوي نه خوره او وایي چې راته طاقت ملو شي چې د دین خدمت وکم نو خوره تاسو د هغې نه چې الله درکړی دی تاسو ته خو په دې شرط چې هغه حلال او پاکي وشکرو نعمت الله او شکر ادا کې د نعمت د الله ان کنتم ایاه تعبدون کشریه تاسو خاص دغه الله له عبادت کوونکی د ځان حرامول مکوي دی به کنه دوخه په ما حرامه دا بهیره ده دوخه په ما حرامه دا پلانې ده دا بچی چې دی په موږ سړو حلال او په خزو حرام دا د ځانه کیسه که حرام پیژنې نو حرام دادی دا او پیژنې اوس دې حرام او ته بدوی حرام نه وي انما حرم یقینا الله حرام کړی دی علیکم المیتتا پتاسو باندې مردارا د کم یو سیزو چې حلالول ضروری او هغه بغیر د حلالېدو نه مړ شي نو دا مردار ده د دې خوراک حرام دی کافر وبسوي مشرکانو وی دا الله مړک دا بختور دی دا خوره دوی به مردار خوړله انما حرم یقینا الله حرام کړی دی علیکم المیتتا پتا سو باندې مردار ودما وینا الک دا وینا نه دا چې کوم وینا او بهیږي دا وینا حرام ده دوی به چې شی حلالو خانک به ورته کېښو خانک به ورته کېښو هغه وینه به پکې راله به بیا یخ شوه چمان دې لیونو به لکه د ینې په شان دا خوړله هلکه دا حرامه ده ودمه وینه دریم ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر د خنزیر غوښه او دې ته به دوی حلال وي ولحم الخنزیر خنزیر او غوخه د خنزیر دا حرام ده او دې ته ټول لوی حلال وي وما او هغه سیز وما او هغه سیز او هلا چې اواز کړی شوی وي لغیر الله د پاره د غیر الله به پاغي په کم یو سیز باندې چې اواز شوی وي د پاره د غیر الله دا غوی دا می د پلانی په نامه اومن دا ارغومی می د پلانی په نامه نظر که اومی من دا غنم دا مې د پلانی په نامه ومنل الکه منل عبادت دی که نه دی نظر او نظر چې عبادت شنو عبادت د الله نه بغیر د بل چا جایز دی د الله په نامه ومنه ثواب شو ثوابونه چې چاله ورکې اوس کم شی دی راواغش دا ارغوم می دا لانی په نامه اومن دا دومره عظیمه ګناه ده چې که سبا دی د الله په نامه لالی کنه اوم دا نه حلال نه دی یو شرط باندې به حلال شي چې توبه وباسي او د توبې نه پس بیا حلال کی خ دا حرام دی خو ګورې که مجبوری د باندې رااله نو په مجبوری کې دا حرام هم بیا حلال دی فمن د تر کم سړی چې مجبور کړی شو کم سړی چې مجبور کړی شو مردار خوراک ته یو سړی د لوګي نمرې کدی دا مردار او نه خوري مري نو دل بیا دا جواز شته دی چې دی ورشي یو ګله دوه ګله د دې مردارې نه وکړي فمن اضطر کم سړی چې مجبور کړی شو هو غیر باغین په داسې حال کې چې طلب کوونکي د خوند نی خوندونه ترې نه اخلي چې هلکه سیخونه راوړی چې روتت یې وکړو ولا عادن او نه دی اوړېدونکي وي د خپل حد نه چې په یو تیکه باندې کار کیږي نو دوه تیکې نه خوري فإن الله یقینا الله غفور الرحیم هغه بخون کې او رحم کوونکی دی ریاض دا یو مسله د فقها ذکر کوي په حالت د مجبورۍ کې مردار خوړل د دې اجازه شته دا یو باس دی چې په حالت د مجبورۍ کې د مردار د حرمت ستاده پر ختم شو که د حرمت باقی دی ځنې جماعت وایي چې د مجبورۍ په وخت کې د دې حرام سیز حرمت دا ختم شو دا تیکا دو تیکې چې کې دا دغه شو لیکن ځنې اکابر وایي نه ختم نه دی حرمت چې راشي هغه ختمیږي نه تا حرام کار وکړه خو د دې حرام کار د پاره الله سره غفور رحیم هغه بخون کې او رحم کوونکی دی نو د دین هم دا معلومی کې چې دا حرمت دغه دی باقی پاتې دی خو چې دا حرام شی ته وخوړو د مجبورۍ د وجې نه الله به تا ته معافي وکړي بیا دی الکه د ځانه حلالولو او د ځانه حرامول مکوې زما او ستا په خوله باندې نه شي حلالېږي او نه حرامېږي ولا تقولو تاسو مه وایې حلالول زما او ستا کار نه دی وهذا حرام او دا حرام دی حلالول حرامول دا د الله کار دی لتفتروا علی الله چې تاسو او لزان وای په الله الکذب دروغ ان الذين يفترون علی الله الكذب یقینا هغه خلق چې هغه د ځان وای په الله دروغ لا یفلحون هغوی به کامیاب نشي متاع شته دی د دوی د پاره سامان د ژوند قلیل لګ متاع شته دی د دې خلکو د پاره سامان د ژوند قلیل لګ ولهم شته دی د هغوی د پاره عذاب الیم عذاب درناک کله نا کله په ځینې قومونو باندې د بغاوت او د سرکشۍ د وجې الله حلال سیزونه هغه حرام کړو وعلى الذين هادو او په هغه خلکو چې هغه يهودو دا سخ باغیانو حرمنا حرام کوم پاغوي ما قصصنا عليك هغه چې موږ بیان کړی دی دا غي پتا من قبل مخکې د دینه وما لکه دا دوخان غوخه دا ارس الله په غوی حرام کړیو وما ظلمناهم منګه په دوی ظلم نو کړی چې حلال می په دوی حرام کړو ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغه د خپل ځانونو سره ظلم کو بیا مسله ده الکه ګناهونه کې بد عملی کې د توبې دروازه بند نه ده ښه اوس هم د توبې دروازه کولاو ده لږ د خوب را پاسه صحیح توبه وباسه الله توبه قبلی ښه ثم پس د دې نه چې دا مسله م واورېده اوس دا واورئ ان ربک یقینا رب ستا چې دی للذین عملوا السوء دا غي خلکو د پاره چاغوي کړی وی بد کارونه او دا بد کارونه ولی کړی بجهالت ان پنا پویتیا ار سړی چې بد کار کوي هغه نه پوي که پوي وي نو د بد کارونه نه وي کړي ثم تابو او بیا دوی توبه استی من بعد ذالک پس د دینه او د توبه سره اعمال صالحه کړي و اصله او دوی اصلاح کړی وي دوی نیک عمل کړی وي ان ربک یقینا رستا چې دی من بعدها پس دا غینا لغفور الرحیم هغه بخون کې او رحم کوونکی دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تهم و ترزوا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو که یا اللہ تزم نرزاش یا اللہ خپل فضل کرم پم باندیو کی رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت اسمن حل کی رب تمام مشکلات د دنیا او د آخرت زمونږ حل کی رب ته زمونږ د حالات او اصلاح کی رب